وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم دیت که الله تعالی درې مواقعه ذکر او دا متعلق کړه الله ولی الذین آمنوا سره ابراهیم علیه الصلاة والسلام الله تعالی علم یقینی ته راویسته علم مشاهدې ته الله تعالی راویسته الله تعالی سره امداد وکړه الله تعالی سره دوستانه وکړله و اذ قال ابراهیم کله چې ویل ابراهیم علیه السلام ربي ای رب زما ارینی کای به توحی الموتا او خیما تا چې څنګه وجوند کې ته مړی یا الله تعالی ما ته دا وخا چې ته مړی څنګه ژوند کې قال نو ویلو ته الله تعالی اولم تؤمن آیا ولې ته ایمان نه لرې په دې باندې ستا اوس هم ایمان نشته دی دا تپوس دی الله تعالی ولې کړی دی الله تعالی په دې باندې پوهېده که زه ترې دا تپوس ونه کړم نو بیا به ابراهیم علیه صلات وسلام باندې خلک اعتراض کوي چې دا مشرک و دا په دې باندې نه پوهېده چې الله تعالی جو الله تعالی مړی ژوندې کولای شي کنه شي ژوندې کولای نو الله ته په خپل ته پوسو ک چې بیا راتلونکي وخت کې څوک دا خبرونه کی چې د ابراهیم علیه السلام عقیده برابر نه و و اذ قال ابراهیم کله چې ویل ابراهیم علیه السلام رب یا رب زما ارینی او خیماته کیف تحیی الموت سرنګ و ژوندې کې ته مړی قال نو الله تعالی تو اولم تؤمن ای ولی ته ایمان نه لري په دی باندې ای ولی ستا یقین نشته قال نو ابراهیم علیه السلام بلا ها ولې نه ایمان خو لرمه بله بله بالکل ایمان مشته دی یقین می په دې باندې شته دی ولکن لیطمئن قلبی لیکن دې لپاره چې کلک شي او مضبوط شي زړه زما زه چې په خپله په سترګو باندې وینم نو زړه به مې بیا ډېر زیات مضبوط شي ډېر کله ته چاته یو ته خبره وکړي که نه وې پلاني ځای کې داسې چل شوی دی یاره چې په خپله مې نه لیدلی نو زړه مې پې نو معنا دا چې یو شی سړی په خپله ویني زړه یې پې ډېر زیات اطمینان وکړي نو ایمان می خوشته دی بلا الله بالکل می ایمان شته دی دا به ډیر زیات خونو کې په خپل وینم په سترګو باندې قال نو الله تعالی او ته په خود اربعه من الطير ونی ستا څلور د مرغانو نه په سرهن الیکا نو ځان سره عادت کو به ټوکړي ټوکړي کا په سرهن ټوکړي ټوکړي کا الیکا ځان سره او ساته ثم دهن ثم جعل على كل جبل او بیا کیدا على كل جعل په کلام د عربو کې په څوار لسمانو سره استعمال شوی نو هر ځای کې به دا معنی نه کوي چې جعل یا یا جعلو ګرځي ګرځول معنی څه شي ګرځي ثم جعل دل کې څه معنی ده چې به وګرځاو څه شي وګرځاو نو ال دکې خو مرغې ټوټې ټوټې کړلې نو څنګه وګرځاو د پړې نه وې تړلې ګرځې وې یا ثم جعل یجعلون چې په هر ځای کې معنی ګرځول کې نو څه معنی ده په شا باندې په شا کو به ګرځاوه نه نه کله چې سړی په کلام عربی باندې صحیح نه پوهیږي په ډیر ځایونو کې بیا نقصانات راځي زه تاسو ته یو نقصان وایم او تاسو د هغې تجربه وکړئ دا پخوانی خلک چې کله اذان کوي نو دا ګوتې چری دا په دې غوګونو کې رسې تاوهی لکه سې ټیرونه درې غوګونو ټیرونه جوړ کړی او سې تاوهی پرې پاسه دا ګوته دا ورې دیو دا چلکه په احادیثو کې راغلي دي او دغه سي د فقه په کتابونو کې دا ذکر شوی دی چې کله یو مؤذن اذان کوي نو ګوتې وکی دي هلته کې راغلي یجعلو لپاره راغلی یجعلو اصبعیه فی اذنیه کې به دي خپلې ګوتې په غوږونو کې یجعلو یا د جعله لپاره راغلی نو هلته کې د پخوانو مولیانو ته دا ترجمه کوله یجعلو یا جعله ګرځی به نو دا غي ګرځول معنی دار چې دا ګوته و پیره پاسه ګرځي رسي لکه تاوهی به دا ګوته الته کې جعل په معنا د خودلو سره دی وضع نو اوس معنا وکي کله چې یو مؤذن اذان کوي نو یجعلو اصبعیه کې به د خپل ګوتې په وګونو کې د لپاره چې د اواز د د د خپل اواز چې څوک نه اورینده به ښه تیزیږي نو څومره چې تیزیږي نو شیطان بل د کې زیات تختی نو اذان په زور باندې مطلوب دی را بشي تا ته منډې وهونکي سعیا په معنا د سعیات سره دی منډې ورته وهي وعلم پوه شه په علم مشاهده سره پوه شه ان الله عزیز حکیم یقینا الله تعالی زورور دی حکمتونه والا دی ابراهیم علیه السلام څلور مرغان ونیول اربعه من الطیر څلور مرغان څلور مرغان کمه کمه نو دیتا اربعه من الطیر ته الله تعالی ویل دا اجابت د سوال له الله تعالی سوال قبول که خو لیکن په محسوس او په عملی طریقې سره څلور مرغۍ ونیسه وس دا څلور مرغۍ کمه کمه وي تعداد خو معلوم دی چې څلور دي خو لیکن تعین دغه مرغو د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم او تابعین پای کې اختلاف دی خو لیکن زیات تابعین صحابه کرام او مفسرینو دا ذکر کړی دي د څلور مرغۍ یو تاوسو او بل بانګیو بل کوتره او بل کارغو بیا پر سلورو کې علما دغه لیکل چې وجوهات لیکل چې دا ولیو نو ځکه صفات د مرغانو په سلور قسم کې منحصر دي یو شدت خواهشات نو هغه په بانګي کړي او بل ډیر زیات خایس نو هغه په تاوس کړي ډیر زیات حرس ته خوراک دا په کارغه کړي او غفلت دا په کوتر کې ډیر زیات دی او بعضی لیکلی دی دا دغه لیکل شوی دی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په د کوترې په ځای باندې د هغې په روایت کې غټ مارغه ټپوس وغیره چې هغه ډېر زیات خوراک کوي مردارې خوري وسرهن الیک ځان سره عادت کو ټوکړې ټوکړې کا ثم جعل او بیا کې د علا کل جبلین په هر غر باندې علا کل جبلین دیتا کل استغراقی دا عرفی دی دیتا دیتا استغراق عرفی وای دغه سی اضافت عرفی وته وای علا کل جبلین دا مانند چې څومره غرونه دي نو زمونږ چې په کوم غرونو کې په دې باندې میخو دي نه نه دی خو دی یعنی دغه علاقه کې چې کم نږدې معلوم غرونه دي نو په هغې باندې د دې نه ټوکړه ټوکړه کېده نو څلور مرغۍ پوټي پوټي کړلې څلور مرغۍ د هغې هډوکي د هغې بڼې او د هغې غوښه دا یې د یو بل سره ګډې وډې شولې ثم ادعوهن او بیا واز وکړه هغې ته یاتینه که ساع یارا به شي تا ته منډې وهونکي وعلم پوه شه ابراهیم علیه السلام هم هغسې وکړله و غرونو ته وختو په یو یو غر باندې ټوکلې کې خودلې دا مرغو بڼې دي او ډوکې دي هر څه یې ګډوډ کړي دي وله چکنی یې ترې جوړه کړې ده بیا یې ته اواز وکړه ثم ادعوهن اواز یې ورته وکړه دې ده کې د دعا نه مراد ندا یعنی اواز کول دي دعا د عبادت تی مراد نه ده مشرکان بریلیان د دې نه استدلال نسی وای غیر الله وای مړو ته اواز کول جایز دی وای ابراهیم علیه السلام چوته کړی ثم ادعوهن دې ځکه وای دغه مراد دی یاتینا کسا یارا بشی تا ته منډې وهونکي بس ابراهیم علیه السلام ته آواز وکړه او مرغیو ته راغلی وعلم پوه شه ان الله عزیز حکیم الله تعالی زورور ذات دی حکیم حکمتونه والا دی نو په دې واقعیا کې ډېر زیات حکمتونه دي د الله تعالی دا واقعیا راغله نو ابراهیم علیه السلام د زله غ اطمینان او په علم مشاهده سره بالکل هغه ولیدل هغه هر څه مسله د انفاق په سبیل الله بیانېدله په هغې کې په منځ کې مسله توحید د الله تعالی بیان شوله الله تعالی یک یو وګڼئ او په هغې کې څلور بابونه یو باب تر دې ځای پورې بیان شو د دې ځای نه دویم باب شروع کیږي تر د دوه سوه څلور اویایم ایات پورې به دا چلیږي په دې کې شپږ خبرې بیانیږي اول څلور مثالونه الله تعالی بیانوي دوه مثالونه د هغه چا لپاره چې خرچه کوي په لار د الله تعالی کې د الله تعالی د رضا لپاره او دوه مثالونه بیانېږي د هغه چا لپاره چې هغه خرج کوي خو لیکن دریا لپاره دې لپاره چې خلک راته ښه سړی ووایي د ځان ښودنې لپاره شرطونه به ذکر کیږي د پاره د انفاق دوه سلبي شرطونه او دوه ایجابي شرطونه درېمه خبره د وسوسې د شیطان نه ځان بچو ساتئ شیطان به راته دا وایي چې دا مال د الله تعالی په لار کې مه خرج کوه غریب به شې بیا به ځان نه څه خورې روژه را روانه ده الله تعالی د ده خبره ونه منئ روژه را روانه ده مال صدقې کوي د الله تعالی په لار کې خپلې پیسې ولګوئ دې لپاره چې قیمتي شي څلورمه خبره بیانېږي کیفیت اداء الانفاق په څه طریقه باندې به انفاق ورکوي دوه سوه څلور اویایم کې به دغه راځي تسلی ده او تحزیز دی په اخلاص باندې د الله تعالی په لار کې چې خرچه کوئ نو په ځان کې اخلاص پیدا کړئ مصارف به بیانوي او اوقات د انفاق بیانیږي د دوه سوه څلور اویایمه پورې دا بیانیږي مثل الذين ينفقون اموالهم مثال دا کسانو چې خرج کوي مالونه خپل په سبیل الله په لار د الله تعالی کې کوم سره حبتین په شان د حال دی او دانی باندې دی ام بتت سبع سنابله چې را زرغون کې را اوټو کوي ووږي په کل سنبله میت حبه په هر یو وږي کې سل دانی وي والله یضاعف لمن یشاء الله تعالی زیاتې چاله چې وغواړي والله واسع الله تعالی پراخه فضل والا دی علیم پوی دی الله تعالی په هر څه باندې مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كما سر حبتين په آیات باندې وزن پوی کوي په دې کې مثال الله تعالی ذکر کړی دی او مخکې تاسو ته ما ویلو قرآن کریم کې الله تعالی وایي چې په مثالونو باندې څوک پوهیږي دغه عالم دی د الله تعالی په نسبت باندې لوی عالم هغه دی چې په مثال باندې پوهیږي نو دې آیات کې الله تعالی مثال ذکر کړی دی مثل الذين ينفقون اموالهم مثل صدقات الذين ينفقون اموالهم په عبارت کې تقدیر دی کم خلق چې د الله تعالی په لار کې خرچې کوي نو د هغې د خرچې مثال دار دویم مفسرین لیکلی دي مثلو بازر حبتین مثال د مثال د هغه چا چې هغه د الله تعالی په لار کې خرچه کوي په شان د هغه کرونده کوونکي باندې دی د یو دانې یوه دانه یو کرونده کوونکی زمیندار سړی دی هغه په ځمکه کې ورواچوي او ځمکه بلکل مزیداره ده د هغې نه یو بوټی راوخیږي لکه مثلا غنم دی یا جوار دی دغه تی مراد دی او کله چې دا غنم او جوار وشي نو په هغې کې په یو بوټي کې اووه وږي راوخیږي ووږي پکې وشي په یو زیات تاسو بریدلی په دې جوارو په دې دغه کې به تاسو ریدلی په دې بوټو کې بعضې د جوار ټانټه چې په هغې کې کله یو وږی کله پکې دوی داسې پکې هم راغلي کله پکې درې وږي هم شوي یوه دانه دې وکرله او د هغې نه یوه ټانټه راوختله یو بوټی ترې وشو په هغې کې اووه وږي وشول اووه وږي او بیا په هر یو وږي کې میاتو حبتن سل دانې دي نو څو شولې یو وسوه باندې چولې یو دانه دې کرلې وه یو بوټی ترې راوختو په هغه یو بوټي کې اووه دغه وږي شوي دي او په هر یو وږي کې اووه دانې دي نو یو په اووه سوه باندې شوله تطبیق د مثال له مثل سره داسې دی تطبیق د مثال له مثل سره داسې دی چې لږ مال دی د الله تعالی د رضا لپاره دې خرج کړه یو داعی د حق باندې د خرچه وکړله او یو مجاهد په سبیل الله باندې د خرچه وکړله یا هغه سړی چې هغه د الله تعالی دین ته خلق راولي د الله تعالی کتاب بیانې د الله تعالی د پیغمبر احادیث بیانې مدرسه ده جماعت دی درس و تدریس کوي او په هغې باندې تا یوه روپۍ ولګوله د هغې عملی او اخلاقی تربیت د په هغې باندې وکړه او د قرآن او د حدیث په تعلیم سره دی د هغه ذهن جوړ کړه د هغې عقیده دې جوړه کړله بیا دغه داعی یا مجاهد په خپل کوشش کوي نو نور خلق د الله تعالی دین لپاره برابر کی مثلا او کسان برابر کی په یو کس باندې تا خرچه وکړه د الله تعالی دین دی پزده ک قران او حدیث دی پاره باندې زده کړل بیا د یو کس کوشش وکړه هغه داغه تربیت په سبا نیو شو داغه او بخور او هغه ته اوبه ورکړی شوې د څه د قرآن او د حدیث چې هغه کله قرآن او حدیث په خپله زده که نو هغې دومره کوشش وکړه چې اوه کسان یې برابر کړل لکه هغه یوه دانه دې په ځمکه کې وکرله خرچه دې پرې وکړله نو د هغې نه یو بوټی راوختو او په هغه یو بوټي کې ووږي بیا په هر یو هر یو د دغه وو کسانو نه کوشش وکړي د الله تعالی د دین لپاره دغه سي دعوت او جهاد هغه کی تر دې پوري چې د یو عقیده خلق د یو مسلک خلق په زرګونو باندې داعیان جوړ شي مجاهدین جوړ شي او یو لوی باغ تی ګلی ګلزار شي ډیر زیات خلک به شمیره مرکزونه د قران او د حدیث برابر شي درسونه د الله تعالی د کتاب برابر شي خو لیکن په دې کې چې اول کس کوم خرچه کړي دا ټول ثواب یې هغې ته رسیږي دا ټول ثواب یې هغې ته رسیږي او دې مصداق هغه حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من سن سنتا حسنه فی الاسلام فله اجرها و اجر من عمل بها چا چې بنیاد کې خو در یو نیکی نو څوک چې پاغه باندې مخې ته عمل کوي نو دغه کسانو چې څومره خپل عمل کیږي نو دومره چې چای بنیادی خو در داغي ثواب به هم کیږي په دې کې داغي ثواب کیږي والله جز او دیتا اجر غیر ممنون وای فلهم اجر غیر ممنون د دې څه انتها بیا نشته والله یضاعف لمن یشاء الله تعالی د دغه نه هم د چن ورکی چاله چې وغواړي چاله چې الله تعالی وغواړي دغه نه الله تعالی د چن ورکی والله یضاعف لمن یشاء نو مؤمنانو مسلمانانو د دې آیات ډیر عجیبه مقصد راوځي او تاسو په غیبه باندې ان شاء الله پوه شوی یئ مونږ تاسو ته بار بار په خپل نشریاتو کې دا ویل دي چې خپل مالونه د الله تعالی په دین باندې اولګوي یو یتیم دی په هغه باندې خرچه وکړي د الله تعالی دین په زده کوي هغه بیا کوشش وکړي دا دا دین د الله تعالی بل چاته وخی نو چې د چاته وخو د هغه بیا بل چاته وخی تر د قیامت پورې ودا سلسله جاری او دا سلسله و چلیږي الله تعالی په اجر هغه چاله ورکی چې دی اول بنیاد یې خو دی نو مدرسو باندې چې خرچه وکړه په مدرسو کې علما کرام تیار شول دغه علما کرامو دغه تشکیلاتو شول مختلفو علاقو ته لاړل مختلفو ملکونو ته لاړل نو کله چې هغه مختلفو ملکونو ته ورسېدل لاړل هغه د الله تعالی د دین دعوت بیانوي خو لیکن د دې مهنت چې چا کړی دی په دې باندې چې چا خرچه کړې ده چاندې وله ورکړي دي نو ټول ثواب به هغې ته رسېږي او تاسو ته مونږ بار بار دغه ویلی دي چې په کم یو جماعت کې لوډسپیکر نشته هغې لوډسپیکر واخلئ نو څومره زنانه چې د هغې نه زده کړه کوي څومره خلک چې د هغې اواز اوري ثواب به تاسو ته رسېږي او بیا ورته دغه خبره هم مونږ کړې ده د چا مور او پلار والدینو پاتې شوي په هغې پسې صدقې کوي په هغې پسې خیراتونه کوي نو د دې ګټ پیسه خیراته بس هغه یو خدا ده چې دا کم غوایان خلک حلالوي غوا ګډي بیزې حلالوي مور مې وپات شوی ده پلار مې وپات شوی ده نو په دې کې خو یو شرعي طریقه نه کوي غریبانانو ته نه وایي د مالدارانو لحاظ پکې ساتي او بل پکې لوی غرض او مقصد سي نوم ناموسي پکې پلانې و یاره دا مور او پلار یې پات شوي داسې خخ کړل لکه سلیپر بس سې پسې وړاندې ونه کړل نو که تاسو صدقې او خیراتونه کوئ نو ځایي نه دغه دي چې دا مار ته کوم وښودل او بیا زمونږ عمر ریډیو چې کم نشریات دي نو په دې کې درته زه یقیني طور باندې ویلی شم هغه د الله تعالی په علم کې ده چې دا څومره خلک اوري دیرش لکه دي پنځوس لکه خلک دي څلوېښت لکه خلک دي زمونږ د رابطو نه داسې معلومیږي چې هغه د ملکونو خبره ده یو ملک یا لس ملکونه یا دا نه دي الله تعالی ته هغه علم دی چې څومره خلک دا اوري نو اوس په دې کې چې چا یوه روپۍ د الله تعالی دپاره ولګوله په دې کې تیل ولګولی شول په دې مرګرو باندې خرچه وکړلی شوله د الله تعالی د دین د اواز دنیا ته خور شو اوس یو مونږ ویلله تاسو د هغې نه زده کړه وکړله بیا تاسو بل چا ته وښودل هغې بیا نور خلکو ته وښودل نو دا د لکون حساب دی والله یضاعف لمن یشاء دې ته چې د دنیا ټولې کمپیوټرې کې دی او موبایل په دې باندې حساب کې په کالکولیټر باندې نو د دې حساب نشي راوتلی نو په دې کې دا د الله تعالی د دین کار دی دا به بندیږي نه دا به چلیږي خامخه خو زه دا وایم په تاسو باندې مې ښه پیرزو ده چې د الله تعالی د دین چې کم بیانیږي په دې کې مدد او کومک وکیا الله تبارک تعالی بر له دومره اجرونو ثوابونه ورکړي چې هغه د حساب نه دي عبدالرحمن ابن سمره رضی الله تعالی عنہ فرمای وای کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غزوه تبوک کې اعلان وکړ چې صدقه راوړی او نبی رسول الله والسلام په جمعات کې ردی اعلان وکړ عثمان رضی الله تعالی عنہ زر دینار راوړل زر دینار نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر غیږ کې کې خودل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته قتل په دې لاس کې اړول راړول او بیا دا ویل ما زر عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان رضی الله تعالی عنہ تبا کر دین ورستو هیڅ یو عمل ونه کی نو هم به تو نقصان اون رسی بیا چې نبی صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ چې سورلې کمی دي امداد او کومک وکړي نو په غزوه تبوک کې عثمان رضی الله تعالی عنہ زرو خان زرو خان راوستل د بارون نډک وې د الله تعالی پیغمبر دا د الله تعالی په لار کې شول نو زرو خان په دې وخت کې دا خرچ کول مؤمنان مسلمانان دغه سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چاندې اعلان وکړ عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ دغه سره په کور کې 8000 درهم 8000 روپۍ وسره څلور زره نبی علیه الصلاة والسلام نه راوړلې وې د الله تعالی پیغمبره اته زره را سره وې څلور زره مې په چانده کې راوړلې امسکت منها لنفسي څلور زره مې د هغې نه حصارې کړې د خپل ځان دپاره او د خپل د اهلو عیال دپاره او دا څلور زره مې الله له قرض ورکړلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته دعا وکړه بارک الله فیما امسکت او فیما اعطیت الله دې الله پکې برکت واچي کوم چې ورکړلې پدې کې هم او کوم چې په کور کې سار کړی دي الله تعالی لري پای کې خیرونه برکتونه واچي مونږ بار بار د الله تعالی نه دا دعا غواړو الله تعالی که زمونږ دعاګانې قبلې الله زمونږ د باندې یقین نه چې ته به قبلې الله زمونږ سره چې څوک کومک کوي الله زمونږ سره چې څوک مینه محبت ساتي الله ستاره دین سره مینه محبت ساتي او الله مونږ مهاجرین یو الله تعالی مونږ ستا د رضا لپاره هجرت کړی الله تعالی ستا د دین د اعلا لپاره مونږ هجرت کړی دی نو الله چې زمونږ سره څوک مینه محبت ساتي او په دې زمونږ سره کومک کوي چې اندې را لېږلی دي الله تعالی د دې بدله ولا ورکړي په دنیا او په آخرت کې الله تعالی د هغې په باقي مال کې الله تعالی برکت واچوي ابو دحداح رضی الله تعالی عنہ واقعا مونږ بار بار ویلله نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله اعلان وکړ نو رده یو باغ او شپږ سوه کجورې وې په هغې کې ابن کثیر رحمت الله علیه هغه واقعه ذکر کړې ده نو دا خبره یې وکړله ورغې او زنانه یې وه په هغې کې او خیمه یې پکې لګولې وه ځانله د عربو دا عادت و چې په ګرمۍ کې به باغونو کې خیمې لګولې په هغې کې به اوسېدل نو ای د دحداح مور راوځه پناه داها یا امت دحداح قالت لبیک حاضر یم سوی راته وې دې باغ نه راوځه ما الله تعالی له دا قرض ورکړی دی دا د الله تعالی په لاره کې مې صدقه کړی دی راوځه عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی په جهاد کې چا یو روپۍ ولګوله نو دغه الی سبعه مئات ضعفین دا په وسو د چن باندې الله تعالی له درکې والله تعالی و چې دغه وسو یوازې حساب مکاو والله یضاعف لمن یشاء په یو روپۍ باندې چې ستاسو څومره کار مخې ته کیږي څومره کار ته مخې ته کیږي نو بس په دې باندې چې یو کس دا قران زده که هغه یو سلو ته خو ده هغه سلو بیا 2000 ته خو ده هغه 2000 بیا 15 لاکو ته خو ده دا ټوله دنیا کې بچلیږي او دې بنیاد چې چای خو درې الله تعالی باغی له اجر ورکي اسی مثال تاسو ته ویم اوس خو روجه را روانه ده د مسلمانان د ولګي نه نمري د ولګي نه چرته ډیر کم خلک مړ شوی لا نه به یمړه نو اوس په دې کې اسی مثال به وایو زموږ په نشریاتو کې دا ټول اول چې سٹارټینګ کیږي لکه دا شروع کیږي اول خلک جنریټر سٹارټ کی نو په جنریټر اسی نه سٹارټیږي پای کې تیل لګي اوس یو ټپکه تیل په درې درې نیم زر روپۍ باندې دي دا چا دغه کړه ده نو تقریبا دوه ورځو پورې اوس په دې وخت کې زمونږ جنریټر دا تیل سیزي په دوه ورځې یو ټپکه تقریبا کیږي ده اوس د یوې ورځې درس د الله تعالی پیغمبر ویلی دی چې په یو حرف باندې لس نیکۍ ملاویږي د دې کې اوریدونکې ویونکې په دې کې څوک کومک وکي او په دې کې څوک خدمت وکي دا ټول ثواب ته رسی بیا پرون تقریبا مونږ نیمه سپاره درس کړی دی څه کم نیمه سپاره د دې حروف بیا حساب کوي او په لس کې ولا ضرب ورکوي بیا دا چې یو مسلمان وانه وري دا لس لاکه نه دي شل لاکه نه دي د دین هم بره دي هغه هغه د الله تعالی په علم کې چې دا څومره خلق دي وستاسو دا څومره خلق ودا زده کړی بیګا ما په نت باندې وکتل چې زمونږ درس څومره خلق اوریدل نو هغه ډیر زیات د ډیر لوی تعداد حساب دی هغه د الله د الله تعالی په علم کې چې هغه څومره زیات دي خدا چې اوس چا بنیاد کې خو د بنیاد اول جنریټر په کې تیل لګیدل کنه خو یو یو ټپکه تیل مثلا دا مسلمانان ته ګران نه دي مسلمان که 15000 2000 3000 روپۍ ولګي اسی به دا مثال ویم زه یو مدرسه کې وم نو هلته کې یو طالب العلم راغی بیا ته ما ډېر خبره وکړل هغې مخکې سبقونه کراچۍ کې ویل نو ما ویل چې ته به کراچۍ ته تللې نو ستا به په کال کې څومره خرچه کېدله نو هغه دا خبره وکړه چې زمانه په یو کال کې تقریبا په کم حساب سره 50 زر روپونو بره بره دا زما لګېدلې دا چې کراچۍ ته تلم هغه علاقه مونږ ته نږدې وه نو مال وسنګ چلې ته چې سبق وې و سبقونه هم دا غینه خدي د کراچۍ دغه سبقونه دا سبقونه خدي او علاقه هم زمونږه مدرسې ته نږدې وه نو مال وسې 100 روپۍ خرچ کیږي په کال کې نو چې ډیر زیات خرچي 2000 روپۍ به خرچي نو دغه مؤمنان مسلمانان چې د اواز اوري هغه مدرسو ته ځي او مصرفونه کوي خرچې کوي په خپل کور کې ناستی او د خپل کور کې دنه نه دي په حیا دي په پردې دي او د الله تعالی کتاب زده کی دا بیا بل ته وخی هغه بیا بل ته وخی د قیامت پورې ودا سلسله دغسې جاری نو ما اول خبره وکړه د تفصیل مې د دې لپاره ونه که چې مونږ له خامخا چاندې او دې تم دغه بړې راوهل که تاسو کومک ونه کوي دا مؤمنان مسلمانان دا کار به بیا هم چلیږي دا د الله تعالی د دین کار دی مخکې هم چلیدلی دی اوس به هم چلیږي انشاءالله بیا به هم چلیږي بله خبره تاسو ته مونږ بار بار کړې ده هغه خبره دا ده پروس کال هم مونږ دغه اعلان کړو چې اندی مؤمنان مسلمانانو زموږ سره ډیر کومک کړی او لږ مخکې وخت کې وتا سوریدلو چې زمونږ تحریک طالبان پاکستان مرکزی احتسابي کمیسون ناغلی څومره چاندې چې راغلی دغه احتساب ته مونږ ورکړی خو دا چانده په یو دومره مقدار کې نه ده چې هغه مونږ پکې نور مش... مونږ پکې وخت په وخت اخیستی دي لکه جنریټر کې کار شوی دی په ماشین کې کار شوی دی په سټپلیزر کې شوی دی په مکسر کې شوی دی دا ډیره لویه مشینری ده خو مستقل یو بل ماشین اخیستل غټه نو تقریبا په هغې باندې د شپاړس ولس لاکو نه بره بره چې مصرف راځي چې غټ ماشین مونږ اخلو اوس زموږ سره یو ماشین دی که مؤمنان مسلمانان لږ په دې کې جدي طور باندې پاملرنه وکړي او لږ کومک وکړي نو موږ به دوه ماشینان واخلو الله تعالی ته علم دی چې دا ماشین کله ورانیږي کله نه ورانیږي الله تعالی دې پکې خیرونه برکتونه واچوي چې دا وران نشي خو چې دوه مشینانی که یو خراب شي عام د دنیا قانون هم دغه دا څومره خلک چې رچا سټوډیوګانې دي او هغه د اپیمونه او د مشینان چلی دغه سره دوه درې عدد دی که یو کې نقصان نشي ابل ته ولګي که ابل کې نقصان نشي یو ته جوړي ابل ته ولګي نو باید مؤمنان مسلمانان په دې کې کومک وکړي او چې دیو د دې د الله تعالی د دین د غږ نه او د قران کریم د بیان نه محروم نشي مثل الذين ينفقون اموالهم مثال لا کسانو چې خرج کوي مالونه خپل په سبیل الله په لار د الله تعالی کې د چا پلار نیکه او دغه سي مور نیو پاتشي پاغه په صدقې او خیراتونه کوي دای بهترین مصرف دی دا وکي الله تعالی ول اجر ورکي نوم ناموس پکې نشته دی اجر او ثواب به انتها دی کما سلی حبتین پشان د حال د ویدانی باندې دی ان بتت سبا سنابله چې را زرغون کې را اوټو کوي ووږي په کل سنبلتین میا تو حبه په هر یو وږي کې سل دانې وي والله یضاعف لمن یشاء الله تعالی زیاتې دغه اجر او ثواب چاله چې وغواړي والله واسع الله تعالی پراخه فضل والا دی علیم الله تعالی پوی دی په هر څه باندې الله تعالی په هر څه باندې پویږي مفسرین د دې آیات په شرح کې لیکلي دي وای دا آیات دلیل لري په دې باندې چې زمیدارا دا ډېر ښه عمل دی ان بتت سبع سنه بلا یو یو دانه دغه زرغون کړی دا یو دانه کرونده کړله او دا غینه پس الله وختو خو دې وضاحت په سورۃ البقره کې مونږ تاسو ته کړو او ضربت علیهم الذلت والمسکنه تو د آیات لاندې په شرح کې دو سورتونه دي ابو امامه رضی الله تعالی عنہ د یو کس سره د غولی د د بیلچې میلچې او د د زمیداری کم سامان او د یو سره ولید ناغه تو ال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما د نبی صلی الله علیه وسلم نو ریدلی چې ویله چې لا يدخل هذا بیت قوم نه داخليږي دا اسباب د دا یو قوم کورته الا ادخله الله ذله مگر الله تعالی هغه کورته ذلت داخلي په کور باندې ذلت او مسکنت او خواري د پی بیا ورشي بیلچه او تسکور کشه او دغه سیدا یو او جغ او داسې دونه چې کم کور کی پاغه باندې ذلت مسلط شي په دغه حدیث ته بخاری کې ده صحیح حدیث ته ده او د دې آیات نه نشي معلومیږي چې زمیدار ډیر خشه دی د کبل حدیث کې مرادی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای و ما من مسلم غرس غرسا پاکلا منه انسان او دابه الا کان له صدقه کچا یو ونه نه لکړه یو بوټی نه لکه یو کار کرونده یو کړه او دا غینه خوراک میږي وکي یا تی مرغی وکي یا انسانان دا غینه خوراک وکي نو در پاره به دغه صدقه وي تطبیق په دوانو کې داره هغه زمیدار شلیدلې ګریوان سخا جامې او ټول ورځ یو پټی کی نه مونځ پیژني نه جهاد پیژني او نه د الله تعالی د دین بل یو کار پیژني نو بیا اولنې حدیث چې کم ذکر شو دغه ذلت دی او دغه ذلیل دی الله تعالی به نورم خوار او ذلیل کی او دویم هغه زمیدار دی چې هغه په مون مون په ټیم باندې کوي او د الله تعالی کتاب ته هم غوږ دی جهاد په سبیل الله له هم زی او د الله تعالی د دین د دې زمیداری په وجه باندې چې الله تعالی دې نه پاتې کیږي بلکې دا غي زکات دا غي عشر پغې کې صدقې دا هر څه کوي نو بیا غو دویم حدیث شو چې زمیدار دا ډیر جت خشه دی چې انسانان دا غي نه خوراک کوي دغه سي چارپایان او خوراک کوي دا غي نه میګي دا غي نه خوراک کوي او دغه سي مرغې دا غي نه خوراک کوي دا هر څه د در پر سره صدقه ده والله یضاعف لمن یشاء الله تعالی دوچن کې چاله چې وغواړي الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا من ولا اذى لهم اجرهم من عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون په دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي دوه شرطونه د پاره د قبولیت د صدقاتو الله تعالی ورې صدقې قبلې یو په وسوه یا داغې نه زیات د الله تعالی درکې خو لیکن داغې لپاره شرطونه او دیتا دې ته شرطونه سلبي شرطونه دي ته وایي یو شرط ولدا دی من دا پکې نه وي او دویم آزاد تکلیف به پکې نه وي الذين ينفقون اموالهم ما کسان چې خرج کوي مالونه خپل په سبیل الله په لار د الله تعالی کې ثم لا يتبعون او بیا نه ورپسې کوي ما په هغه څه پسې ان په کوچ دی خرج کړي من نن څه پسې نه ورپسې کوي اثباتنه ولا اذا او نه تکلیف من څه ته ویل کی من دا د عربی لفظ دی زباتن او ته پښتو کې وای چاته یو شی ورکی او بیا ورسته وته وی چې مړه مار سره دا احسان کړی دی ته مانه پیژنې یاره مخکې مې چې هغه چنده در لېږلې وه قیمه کړه زه دې اوس هم ونه پیژندلم یعنی دا احسان یې سره کړی هغه خپل احسان د معنی اثباتي چې هغه ما قیم کنه مخکې مې سره کړی اوس مې نه پیژنې یار یا خلکو ته بیا وای وای ته تخپته نشته وای د څه مړه دا اوس چې دا دغه چلیږي نو دا ما دغه لیږلي او دا په هغې باندې چلیږي خلکو ته بیا وایي بازار کې لګیږي جومات کې لګیږي په هر ځای کې لګیږي او داسې وایي وایي ده ته وګوره ته ته بیا وروسته خبره کوم خو ته تاسې لږ وګوره نو بیا وروسته یې تپوس وکړي وایه ما چېرته اشاره کړې وه که نه وایي څه مطلب دی د هغې او پلاني چې هغه جامې اغوستې وې که نه نوې جامې هغه کوټ یې اغوستی و یا هغه بلوز یې اغوستی او یا هغه ټوپک یې ورسره ورسره نو تا ته خو ما په سترګو اشاره وکړه که نه هغه له ما اخیستی دې ته وایي من په عربی کې په دې باندې صدقه هغه ختمیږي ثواب پې نه میلاویږي امام قرطبی رحمت الله علیه لیکلی دی من په صدقه کې یعنی بیا وروسته زباتنه کول پاغه باندې دا ګناه کبیره ده دا عظیمه ګناه ده او دغه صدقات دی الله تعالی نه قبلای حدیث کې راځي ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لا يدخل الجنه منان کم یو انسان چې باطنه کوي د چا سره احسان وکي او هغه پی بیا باتی دا به جنت ته لانړ شي ولا عاق او جنت ته ولانړ شي هغه کس چې مور او پلار نه فرمانه د مور او پلار نه فرمانه دی دا جنت ته نشي تللی خو د مور او پلار پرمانبرداری او د هغې تابعداري کول په غیر شرعي کارونو کې ونه کوي که تا ته مور او پلار وایي جهاد مه کوه مون مه کوه روژه مه نسه یا دا بل کار د دین مه کوه په هغې کې بیا نه منې په هغې کې بیا د الله حکم مخکې دی دریم نبی علیه صلات وسلام فرمایل ولا مدمنون او چې همیشه لپاره نشې کوي شرابي او دغه سي نور د نشي کارونه کوي دغه بم جنت ته لانل شي په یو بل روایت کې سره غلی ولا بخیلن شوم انسان دی چې د الله تعالی په دین باندې خرچه نه کوي په خپل ځان باندې په خپل اهل او عیال باندې دغه سي د الله تعالی د دین لپاره مال نه خرج کوي دغه بم جنت ته لانل شي امام بیهقی رحمت الله علیه دا حدیث نقل کړی دی ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمای وای رسول الله صلی الله علیه وسلم راته فرمایل درې کسان داسې دي د قیامت په ورځ به سره الله تعالی خبرې ونه کی الله تعالی به ته د رحمت په نظر باندې ونه ګوري او نه به الله تعالی د ګناهونو نه پاک کی ولهم عذاب علیم الله تعالی به ته درناک عذاب ورکي نو هغه درې کسان کم دي یو پاغي کې المنان بما اعطا چې سې ورکړي چاله او بیا په غز باتی اکثر داسې وشي په معاشره کې څوک د شاه سره احسان وکي بیا یې وران راشي دی بل سره مړه وې زه تا پیژنم نه دغه د لمه دا کپړې دي چې اغوستې دي دا د لمه درکړي دا بوټان د لمه درکړي دې ته منان او ځباتنه کوونکی وي دویم نبی علیہ السلام فرمایل المسبل ازاره چې خپل پینڅې ښکته کړي او پړکې پکې پټ کړي الله به تر قیامت پر ورځ باندې خبرې و سرهونه کې د رحمت په نظر به تونه ګوري او سخترین عذاب به ورکړي او دریم هغه انسان المنفق سلعته بالحلف الكاذب چې خپل سودا خرڅي په درو قسمونه باندې نو دغه انسان لعنتی انسان دی الله تعالی ولا سخترین عذاب ورکي خبرې وسره الله تعالی هم ونکي او د رحمت په نظر باندې به ته هم الله تعالی ونه ګوري امام بهقي رحمت الله علیه دغه سي امام ترمذی رحمت الله علیه دغه حدیث نقل کړی دی الذين ينفقون اموالهم ما کسان چې خرج کوي خپل مالونه په سبیل الله په لار د الله تعالی کې ثم لا يتبعون ما انفقوا او بیا نو ورپسې کوي ما په هغه څه پسې ان په کو چې دی خرج کړي منن زباتنه ولا اذا او نه تکلیف ورکول ولا اذا د ازینه مراد په دې ځای کې سره ازی دا دی چې چا سره احسان وکي او بیا ته خدمتونه اخلي او په ځل کې اداره شي چې یار دلخ ما پرون روپۍ ورکړې کنه اوس راشه خدمت وکړه کنه ته وای زما څه نیکنه یو لیزر باندې خرچې کوم ما دل دا احسان می سره چکړې ده یا نور خلکو ته بیا وای چې ما سره مار پلانی سره دا احسان کړی دی او هغه کس چا سره چې احسان کړی هغه خبر شي او په دې خبره باندې خپکیږي دې ته ازي وای هغه تری تکلیف ورک د دغه مبارک کې راځي امام بغوی رحمت الله علیه لیکلی دی عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم هغه به ویل عبدالرحمن ابن زید وی وای زما پلار به ماته دا خبره کوله اذا اعطیت رجلا شیئا چې چاله څه شی ورکی ورایت ان سلامک یسقل علیه نو په کپ سلامک عنه چاله دې څه شی ورک او بیا پلار کې لمخې لراشي او ته ورته رسوي چې السلام علیکم لکه په دې کې اشاره یې چې هغه ما چې سره خم کړی په سلام ستا د سلام هم په هغه باندې درون شي ستا مخې له درځي ته ته بیا سلام کې هغه ته مغه ور یادېږي چې یاره د خو زما سره ښه کړی دا جامې را الله کړی پیزار را الله کړی او دا احسان را سره کړی نو دغه وخت کې ته بیا سلام هم وکړه چې په هغه باندې دا خبره دې درنیږي چې لکه داغه په ذهن کې اوس دا راځي چې دا سلام او په خیر را سره دسې وکړه او یا را سره دا ولې نه میلاویږي د سره خو ما دا احسان کړی دی نو په دغه وخت کې سلام مو ته پرېږده الذين ينفقون اموالهم هغه کسان چې خرج کوي مالونه خپل په سبیل الله په لار د الله تعالی کې ثم لا يتبعون بیا نور پسې کوي ما انفقوا په خپل خرچې پسې منن ذباتن ولا عذاب نه تکلیف ورکول لهم اجرهم عند ربهم نذیر پر ثواب د خرچې د دې د پنی درب د دې باندې ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون د دې دوه معنی بار بار مخکې بیان شولې لا خوف علیهم نه به یاره په دیو باندې پراتون کې زمانه کې ولا هم یحزنون او نه به دیو په تیر پسې غمجن شي کم څه چې تیر شوی دي یا الله خوف علیهم نه به یاره په دیو باندې د عذاب نه د دین نه نه یریږي چې د الله په د الله تعالی په لار کې د خرچه وکړه د الله تعالی د رضا لپاره نو بیا یاره مکو د الله تعالی د عذابونو نه وبچ شي ولا هم یحزن ولا هم یحزنون او نه به دیو غمجن کیږي چې الله تعالی ورل په دې باندې ثواب رانه کی په صحیح شرطونو سره صدقه وکړه الله تعالی به له پوره اجر او ثواب درکړي قول معروف و مغفرة خیر من سرقه یتبع هذا والله غنی حلیم په دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي د کمی صدقې نه چې ورستو من او ازای نو دا غینه بهتره داره چې یو ښه اخلاق وچره او چا سره خې خبرې وکړه هغه تی غوره قول معروف وینا نیکه او مغفرتون او بخنه خیر دا غوړه د امین صدقتین د داسې صدقې نه یتبعها اذا چې ورپسې شي په هغې پسې تکلیف ورکول چا سره د احسان وکړه او وروسته یې پسې من او اذا زباتنه دې پې کوله او یا دې ورله تکلیف ورکاو نو د هغې نه قول معروف و مغفرتون نیکه وینا او بخنه کول دا ترې غوره دي قول معروف د دې څه مقصد دی مفسرینو ذکر کړی دی تا ته یو سائل لاغې یو چانده یې نه غوښتله سوال کوونکی راته راغی ته وله څه ورنه کړي خو ښایسته لوظو سره وکړي دا ورته وې چې وس را سره څه نشته دی او که الله تعالی در څه راکړل او په لاس کې مې څه وشوله نو بیا درله در کوم یو سړی اوس دا دی چې څه یې ورنه کړل خو ښه خبره یې وکړله بل طرف ته یو سوالګر بل سړي خواله ورغی یو لاک روپۍ له ورکړلې خو بیا پسې وروسته زباتنې پې کوي او دغه سي تکلیف ته ور کوي نو الله تعالی وای دا چا چې ندی ور کړی خو خو نه یې کړی دا خدای د هغه کس نه چاغي روپۍ ور کړی دی یو لک روپۍ ور کړی خو بیا بس هر ورځ چې دی هغه تنګول دی او خبره کول دی دویم علما کرام لیکلی دی یا قول معروف و مغفرت یو سلی تا تراغه چاندری ول ورکړه پیسې دی ول ورکړلې لګې دی ول ورکړلې 100 روپۍ 200 روپۍ 1500 روپۍ ول ورکړلې خو داسې دعا د برکت دی ولا وکړله چې دا وس واخله په لاس کې مې نور څه نشته او که کله راغلل نو نورې ول بیا درکم او الله تعالی دې لپاره دې کې برکت واچي یو سړی دا دی بل سړی د سره چې هغه په کروڑونو روپۍ ورکړي خو لیکن دا غین ورستو بیا خله پس کولا وکړه از یو تکلیف ورک نو هغه کم کس چې هغه لس روپۍ ورکړي او دعا یې وته کړې نو هغه غوره ده د دې نه چې دا یو کروڑ روپۍ ورکړي قول معروف نیک وینا و مغفرتون و بخشش کول مغفرتون و پسیرین دا هم لیکلی دی چا سره دی احسان وکا او یو حاجتمن انسان دی حاجت دی ول پوره کا و مغفرتون غفر اصل کې پرده اچولو ته ویل کی او دا غي په حاجت باندې پرده واچوله بیا د رسوا کاونه شرماو دی نه بلکې پرده لري په واچوله یا دویم داره چې ستا خواته دی یو سړی راشي چاندر نه غواړي سوال د نه کوي ته له سوار کی او هغه پتا باندې سختی وکي خو لیکن ته ته بخشش وکي نو خیر دا غوړ دی من سره قطین دا صدقې نه یت به هاذا چور پسیش باغې پسې تکلیف ور کول باتنه کول څوک چې نسو غواړي دا عام خلکو ته ما کله سوالګری ګرځي د هغې سوالګری دا جدا خبره ده چې سوالګری ګرځي د هغې لپاره سوال صحیح دی که نه دی صحیح خو چا چې د نه د الله تعالی په نوم باندې څه وغوښتل نو هغه ورکوي اکثر د دکانداران داسي یو سوالګر یو عاجز سړی ورته راشي د لکونو د کروړونو روپو حساب کتابي دا تجارت دی نو سوی ماف که الله تعالی بری غرق کی الله تعالی بری تبا کی دغه حال الله تعالی په تا باندې عمر واستلی شي ګله به د رکو د روپو نه ډکی د مازیګره پورې هغه د شلو دیر شو لاک روپو خرڅ به کړی د لسو د پنځه لسو د شلو زر روپو خرڅ به کړی وای ماپ کوي څه نشته دی یا وای ماتی نشته نو ماتی پنځ روپیز ما ورکوه کنه چې ماتی نشته دی سل روپیز ورکه سل خور سره یې پکې کنه پنځوسې خو پکې کنه هغه ورکه د الله تعالی پیغمبر وای من سالکم بالله پاتوه څوک چې نه ده د الله تعالی په نوم باندې څه شی غواړي نو ورکوي وله امام نسائی رحمت الله علیه د حدیث نقل کړی او بل حدیث کې راځي ډیر عجیبه حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یو غلام چې ورغه او د خپل مولا نه سو غوښتل چې زه حاجتمن یم او مال سراک او هغه ته منکی نو د قیامت په ورځ باندې به با الله تعالی مقرر کی په د باندې شجاع اقرا یو گنجه خامار به په الله تعالی مقرر کی یتلمزو فضله الذي منعه د چې د کم شی منع کړی دی او ځان له خېټې په هغې باندې مړه کړې ده نو دا ګنجې دا غټ ښامار د ده په دې خوله کې به ورننوځي او د ده دا خوله به بینۍ په دې خوله کې به تاویږي راتاویږي دا اصل کې د پردۍ نوڼی وه دا داسې وه چې بل سړی مسلمان حاجتمنو او تا د هغې حاجت پوره نه کړه بلکې خپله خېټه دې پې مړه کړله نو په دې دا مار چې دی په دې خوله کې به تاویږي تاویږي او هغه شی به ګوري آثار د طعام یعنی کله چې یو سړی خوراک کوي خو دا خوراک یو بین او یو بوی یې خامخا په دې خوله کې د هغې اثراتي نو دغه مار به بیا په دې خوله کې وګرځي دا په حدیث کې راغلی دی بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای و اخبرکم بشر الناس ای خلکو زه تاسو له خبر نه در نه کما چې په ټولو خلکو کې ناکاره او شری شری انسان د الله تعالی په نس باندې چې ډیر ناکاره انسان دی هغه کوم دی صحابه کرام ویل د الله تعالی پیغمبر مونږ ته راوخایه چې دا کم یو کس دی نبی رسول الله صلی الله علیه فرمایل الذی یسأل بالله چې سوال کېدل شي چې سوال کېدل شي دا غنه د الله تعالی په نوم باندې ولا یعطی به د الله تعالی نوم متیاد کی او بیا هم هغه څه ورنکي نو په ټولو خلکو کې دا د الله تعالی په نسبت باندې بدترین انسان دی اوس ټول مسلمانان دې سوچ فکر وکړي چې موږ د الله تعالی په نسبت باندې بدترین یو او که موږ د الله تعالی په نسبت باندې بدترین نه یو قول معروف نیک وینا و مغفرتون او بخنه کول خیرون دا غوره دی یا مغفرتون د مسلمان په حاجت باندې پردا چول یا خیرون دا غوره دی من سرقتین یا مغفرتون چاره سره سختی وکړله او هغه ترې بخشش او کمافی دی ته وکړله دا غوړه دی من سره قتین دا خیرات او د سرقین یت به وها ازا چې ورپسې شي پاغه پسې تکلیف ورکول والله غنی الله تعالی به حاجت ذات دی حلیم صبرناک ذات دی والله غنی په دې کې اشاره شول دیته چې تاسو دا کومه مالونه او چاندې ورکوي الله تعالی دې ته محتاج نه دی بلکې الله تعالی تاسو ته ترغیب د دې لپاره درکړی دی چې تاسو به دې کې ثواب وشي کنه الله تعالی ته دا ګران انده دا ټول دین د الله تعالی د دین کارچی ده به الله تعالی چلی خو الله د مؤمنان مسلمانان تر ترغیب د دې لپاره ورکي چې تاسو ته ثواب حاصل شي دا تاسو به دې کې پیدا وشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اختر په ورځ باندې بیان وکړ زنانه وته او دا یې ویل چې تاسو ما په جهنم کې ولیدلی چې زیاتې به جهنم کې تاسو وئ نو صدقې وکړئ او بیا یې بلال رضی الله تعالی عنه ته ویل وایي څادر خور که نو زنانو چې خپلې والۍ سپین زر او سره زر یې راوړل او هغه یې چې پکې اچول دا د اختر ورځ وه نبی علیه السلام ورته دا خبره وکړله او حلیم الله تعالی صبرناک دی څوک چې صدقه وکي چاله صدقې ورکي او په هغې پسې من او از یو کی تکلیف ورکي هغې ته هغه خپه کی او پریشانه کی نو الله تعالی حلیم ذات دی الله تعالی ته زر سزا نه ورکي الله تعالی ته زر عذاب نه ورکي بلکې الله تعالی ډیر زیات حلیم ذات دی او الله تعالی ډیر زیات صبر کوي انسان ته خو لیکن کله چې الله تعالی چاته بیا دغه ورکي سزا ورکي نو بیا سزا هم ډیر زیات عجیبه دی الله تعالی د هغه مؤمن مسلمان نه چې لار چې خپل مال خرج کی خو لیکن پاغي کې ریاکاری وکي چې ریاکاری پکې وکي نو دغه حال بسي نو دې آیات کې الله تعالی دغه مثال بیانوي وکړي ترجمه ته بیا پوی کوم یا ایه الذین آمنو ایمان ولو لا تبتلوا صدقاتکم مبربادوي ثواب د صدقو خپلو بل صدقه د ثواب د خیراتونو خپلو بل منني پس باطنی کولو سره ول اذا او په تکلیف ورکولو سره کله دی په شان د هغه چا باندې یون په قماله ریا الناس چې خرج کوي مال خپل لپاره د ځان خودنې د خلکو چې خلک را تخسړې وای ولا یؤمن بالله او ایمان نه لري په الله تعالی باندې ول یوم الاخر په ورځ رستنې باندې په مسلوه نو مثال د دې صدقې کوم مسلې صفوانین په شان دغه هموار ګټي باندې دی علیه ترابن چې پاغي باندې دوړې خاورې پی پاسوا به هو وابلن نو ورسیږي هغې ته وابلون شیبې د باران چپې د باران په ترکه سول ده نو پرېږدي هغه ګټې لره خویه بلکل پاکه شي لا یقدرون علی شیء قدرت نه لري دیو په هیڅ چیز باندې مما کسبو دا هغه عمل نه چې دیو کړی والله لا یهدی القوم الکافرین الله تعالی ثواب نور کوي قوم کافرانو ته الله تعالی په دې کې وای لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والاذى خپل ثواب د صدقو مو بربادوي ثواب د صدقو دی مو بربادوه که واجب صدقه نو داغه بربادول دادی چې ستا ذمہ فارغ نه شوله او که دغه سی ثواب د په قیامت کې پاغه باندې ملاو نشو کل لذي يون په قماله ریا الناس کل لذي د دې په عبارت کې تقدیر ده ک ابتار لذي په شان د خرابولو د هغه چا باندې چې خرج کوي مال خپل لپاره د ځان خودنې د خلکو او تاسو ته ما مثال مثال ویلو د ریاکار انسان مثال شیخ الاسلام ابن قیم رحمت الله علیه ذکر کړی دی چې د ریاکار انسان مثال داسې دی لکه یو بوجه یو سر سره د خاور نه ډکه کی یو غر باندې وروخیږي بیا و چې خاور خودل ته کیوم دی تشه کی یو ځای پر لړ شي بیا ډکه کی دا تا ولې کړل بیا وی سی ټول عمر دا کاری نو دغه سریاکار انسان خپل عمل نامه د نیکو اعمالو نه ډکه کی بوجه ډکه کړل نیکو اعمالو صدقه یې وکړله ځان ښودنې پسې وکړله بس هغه تباہ برباد شي ختم شي بیا چې نیک اعمالو کې بیا پسې ځان خودنه وکړي هغه بیا تباه شي ولا یؤمن بالله والیوم الاخر دلته کې نفي د ایمان حقیقي مراد نه ده بلکې کله چې د غریاکار انسان د الله تعالی د رضا لپاره کار نه کوي او مقصد یې ثواب نه نو داسې دی لکه په الله تعالی باندې یقین نشته دی کامل ایمان د دې نه مراد ریاکار مسلمان دی که د کامل ایمان په الله تعالی باندې وي نو په کار داره چې د الله تعالی د رضا لپاره کار کولی په مسلو هو که مسلې صفوانین نو حال درې په شان دغه ګټې باندې تطبیق د مثال د مسل سره داسې دی چې یو همواره پاکه ګټه ده پاکه ګټه د یو ګټه ده غټه همواره ګټه ده یو تبنه ګټه ده په هغې باندې د پاسه خاوره پرته ده یو قمقل انسان دا ګمان وکړي چې دا بهترین ځمکه ده مزیداره ځمکه ده تخم راوړي او په هغې کې واچوي وایي کري په هغې ځای کې هغه نو د ده خیال دی چې دا به رازرغون شي او مال او فصل وکړي خو هغه خو لاندې نه ټول ګټ دی که نه او په ګټ باندې صرف معمولی لږه خاوره ده دا اوس نور نظر نه کوي دا و چې دا مزیداره یو زبردسته ځمکه ده او مال به دا پیدا راکړي چې په هغې کې دانې وغورځوي اوس د ده انتظار دی چې ما د ودا پیدا راکړي نو تیز باران په ګټه باندې وشي هغه توخه مومي سي د ځان سره هغه اوبه او دغه سي هغه ګټه بالکل پاکه ساکه بالکل صفاخ کار شي هغه دوړي او خاورې هغه هر څه تی ویسي نو دا انسان چې کله ورشي هغه ګټې ته وګوري نو دا بالکل خپه شي پریشان شي وای مهنت مې هم ضایع شو هغه توخه مې رانه هم لاړه او هغه هر څه چې دی هغه مهنت مې ضایع شول او خراب شول تاوان مې وشو ډېر زیات نو دغه انسان اوس صرف افسوسونه کوي او هغه خلک وای دا اوس لاسونه مروړي خو لیکن پیدا ورته نه میلاویږي نو دغه سکم انسان منافق دی ریاکار دی او صدقې وکړي خو لیکن پای کې اثباتنه وکړي تکلیف ته ورکړي مؤمنان مسلمانانو ته نو نیک اعمال یې وکړل د ده مقصد دا و چې ما ته به دا پیدا راکړي د ده خیال خدا دی د مرګ نه وروسته راته پیدا راکړي خو لیکن ده ته د خلکو د مدحې نه بغیر هیڅ میلاو نه شو او ناخبره خلک د دې ستاینې کوي چې دا ډېر لوی سخي سړی او ډېر زیاته پوه سړی دی خو لیکن دا تعریفونه دا هیڅ پیدا دل نه ورکي بس د دې مثال دغه سیده لکه دا څنګه چې الله تعالی بیان کړی دی د ته هیڅ پیدا نه رسیږي والله لا يهدي القوم الكافرين د دین مراد ثواب ورکول په آخرت کې الله تعالی به داسې انسان له ثواب په آخرت کې ورنکي یو ځل بیا ترجمه ته وکشي یا ایها الذین آمنوا ایمان ولولا تبتلوا صدقاتکم بالمن والاذى مه بربادوئ ثواب د صدقو خپلو ثواب د خیراتونو خپلو بالمن په باطنې سره والعذا او په تکلیف ورکولو سره کله چې ينفق ماله په شان دا کس باندې چې خرج کوي مال خپل ریا الناس د پاره د ځان خودنې د خلکو ولا یؤمن بالله او کامل ایمان نشته په الله تعالی باندې پر ورځ رسنۍ باندې کدای عقیده وي چې دا مې د الله د پاره کړی دي او د قیامت ورځ را روانه ده الله تعالی ور ثواب راکړي نو بیا به کې خزان خودنې طبیعت ضرورتو په مسلو هو کوم سلی صفوانین نو مثال داغه پشان دغه همواري ګټي باندې دی د چې دا کومه خرچه کړی ده دغه مثال اوس د سره چې هموار او خوای مینه ګټه ده علیه ترابن پغی باندې خاور ده په اصحاب هوا بلون ورسیږي هغه ته شیبې د باران چفې د باران په ترکه سول ده نو فریق دغه ده بالکل خوای مینه بس پاک شي لا یقدرون نو قدرت نه لري دی وس نه لري علا شین په هیڅ چیز باندې په هیڅ ثواب باندې مما کسبو چې دی وکړي دي لکه قمقل انسان ناشي او ګټه در لګه خاوره په پرتره پغې کې تخم ور وکړي او دا چې دا برته پیدا راکړي خو باران په وشي هم ته هغه تخم میسی او هم هغه هر څه ضایع شول مهنت هم ضایع شو بیا صرف افسوسونه کوي لاسونه ممروړي او هیڅ څه د تمیلاو نشي نو هم دغه څه خبره ده دغه انسان چې خرچو کې په دې نیت باندې چې ما ته دا پیدا را کې خو لیکن پغې کې مقصد ریا ده من او ازیره پکې ځباتنه ده پکې نو بس قیامت کې بیا منګولې مروړي هیڅ دغه بوته ورنه کې پیدا بوته نو ورنه کې لا يقدرون قدرت نه لري دی والا شین په هیڅ ثواب باندې مما کسبو دا عمل نه چې دی وکړه دی والله لا يهدي القوم الكافرين الله تعالی الله تعالی نور کې هدایت الله تعالی توفیق د هدایت نور کې قوم کافرانو ته الله تعالی ثواب نور کې قوم کافرانو ته